د اشغال تر چتر لاندې د ملي اردو، ملي پولیسو او اربکیانو حکم. ډېرو درنو او قدرمنو اورېدونکو او معززو سامعینو! نن سبا زموږ معاصر دښمن یو پرېب چلولی، هغه دا چې د ځوان کهول نه د وطنپالنې تر شعار لاندې د اشغال په ساتلو، اوږدېدلو او پراخولو کې کار اخلي. د دې لپاره چې ځوانان مو د اسلام، وطن او خپل افغاني هویت پر خلاف استعمال نه شي، اړینه بولو چې د یرغلګرو سره د همکارۍ صورتونه د فقې د مستندو کتابونو په رڼا کې راوسپړو، تر څو د هغوی روا او ناروا صورتونه معلوم کړو. امریکایان یرغلګر که مستأمنین دي؟ په دارالاسلام کې د کفارو اوسېدل به یا د امن د معاهدې پر بنا وي او یا به په خپل زور او قوت سره دارالاسلام ته داخل شوي وي. اول ته مستأمین او دوهم ته محارب ویل کیږي. په افغانستان کې امریکایان مستأمنین نه دي. ځکه د مستأمین لپاره فقهاوو دا شرط مقرر کړی چې دارالاسلام ته به بې له جنګه داخلیږي. لأن المستأمن یدخل دار الاسلام تارکا للحرب، المبسوط للسرخسي، او موږ ټول د صحنې شاهدان یو چې امریکایانو په خپل ټول قوت سره پر افغانستان هجوم او وسله وال یرغل راوړ، پر مسلمانانو یې حملې پیل کړې چې تر اوسه پورې جریان لري، له همدې امله په افغانستان کې د اوسنیو بهرنیو ځواکونو حکم د مستأمین نه دی، بلکې د محاربو دی. د اشغالګرو سره د همکارۍ صورتونه، پر هر مسلمان دا واجب ده چې د شریعت احکام وپېژني، د جنګ او قتال احکام زده کړي او تر ټولو مهم دا چې خپل دښمن او دوست وپېژني. د دې لپاره په دې بیان کې کوشش کوو چې د یرغلګرو سره د دوستۍ او همکارۍ هغه صورتونه متعین شي له کوم سره چې زموږ وطنوال مخامخ دي. له کفارو سره همکاري دوه قسمه لري، اول، هغه کومک او همکاري چي سلطه د مسلمانانو وي، اختيار له مسلمانانو سره وي، رهبري د دوی وي، کفار د تابع په ډول ورسره ملګري شوي وي او د نورو مسلمانانو پر خلاف يو ځای عمليات ترسره کوي. دوهم، چې د کفارو له مسلمانانو سره جنګ وي، رهبري او اختیار له کفارو سره وي، قومنده د کفارو سره وي او نور مسلمانان یې د ځان تابع جوړ کړي وي او له کفارو سره ملګري شي، په ګډه د مسلمانانو مقابله کوي. په افغانستان کې د امریکایانو یرغل دوهم قسم دی، ځکه په هغه وخت کې چې امریکایانو پر افغانستان حمله کوله نه اوسنۍ ملي اردو، نه ملي پولیس او نه نور ارګانونه موجود ول. وروسته د یو منظم پلان پر اساس ځیني افغانان له دوی سره مل شول، په ځان، مال او سر ورسره ودرېدل، د هغوی ساتنه او دفاع یې پیل کړه، تر دې پورې چې کله به یو با احساس افغان عسکر پر امریکایانو حمله وکړه، د نورو افغانو عسکرو له خوا به شهید کړل شو. دا هم ښکاره خبره ده چې رهبري او اختیار له امریکایانو سره دی، افغانان یې تابع دي، ځکه موږ وینو چې د عملیاتو پلانګذاري، د عملیاتو لپاره وسایل او تجهیزات ټول یرغلګر ورکوي، پر کوم ځای چې د هغوی خوښه وي عملیات ترسره کېږي او که یې هغوی منع کړي نو هیڅوک هم د عملیاتو اجازه نه لري. د یرغلګرو مشرانو په بار بار دا اعلان کړی چې موږ دلته د امریکا او متحدینو لپاره جګړه پر مخ وړو. حمید کرزي په څو واره دا کوشش وکړ چې د امریکایانو شپني عملیات بند کړي خو بیا هم چا یې خبره وانه وریدله. او که د مثال په ډول دفاع وزارت د یو ولایت لپاره اعلان وکړي چې هلته نور عملیات نه ترسره کیږي او امریکایان بالمقابل دا حکم صادر کړي چې موږ هلته ضرورت محسوسوو چې عملیات باید ترسره شي نو په داسې شرایطو کې به خبره د چا عملي کیږي؟ ښکاره خبره ده چې امریکایان څه وغواړي هغه به کیږي. که څوک ترینه انکار کوي هغه به د افغانستان د اوسني وضعیت مطالعه نه لري. یا د همکاري د شریعت په تعبیر سره. داسې همکاري ته په شریعت کې مناصرة الکفار علی المسلمین یا مظاهرة الکفار ومعاونتهم علی المسلمین او موالاة الکفار ویل کیږي. د فقې له نظره موالات الکفار پر دوه قسمه دی، یو هغه دی چې د ژوند په چارو، تمدني زندګي، لکه له هغوی سره معاملات، تجارت، اقتصاد، طب او نورو برخو کې همکاري وي. دا رنګه موالات ته اسلام ډېر اهمیت ورکوي، په دې کې که کفارو ته فایده رسېږي نو بالمقابل مسلمانان هم په هغه شان نفع وړي. د موالات دوهم قسم دا دی چې په هغه کې د کفارو استعلا، د هغوی د قدرت مظاهره او پر مسلمانانو یې غلبه راشي. دا رنګه موالات که په رایې، فکر او یا مشورې سره وي، که ښکاره او یا پټ، مباشر یا غیر مباشر وي، د اسلام له نظره بالکل حرام او ناروا کار دی. د دې لپاره که څومره اعذار او مبررات تراشي وشي، بیا هم قابل قبول نه دی. تر دې چې دا رنګه موالات ته ډېریو ارتداد ویلی، ځکه دا شان همکاري تر ټولو خطرناکه د الله او د الله د رسول او له مسلمانانو سره ستر خیانت دی. د دې په اړه الله رب العزت فرمایي، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. ترجمه، ای ایماندارو! یهود او نصارا دوستان مه نیسئ، دوی خپله یو دبله دوستان دي او له تاسو نه چې څوک دوی دوستان ونیسي نو بیا هغه له دوی نه دی، یقینا الله ظالمانو ته هدایت نه کوي. په تفسیر طبري کې ددې په تشریح کې لیکي، الله تعالی مؤمنان د مسلمانانو په مقابل کې د یهودو او نصارا له کومک او تحالف نه منع کړي. او اعلان يې ورته کړی چې که له تاسو نه يو چا د الله او د الله د رسول او د مسلمانانو په مقابل کې يهود او نصارا د ځان دوستان جوړ کړل نو هغه له دوی يعنې له يهودو او نصاراو څخه دي، ځکه چې دغو مسلمانانو هم د يهودو او نصاراو په شان د الله او د الله د رسول او د مسلمانانو پر خلاف تړون وکړ او خبردار چې الله او رسول يې له داسې خلکو بېزاره دی. تفسیر طبري دې ته ورته نظر د علامه ابن تیمیه رحمه الله هم دی چې وايي، په یاد ایات سره چې څوک د یهودو او نصارا او د موالات نه منع شوي هغه د ردت په ایات سره هم مخاطب دي. د یادو ایاتونو دا حکم د امت ټولو پېړیو ته شامل دی. الله رب العزت دا خلک په دې تهدید کړل چې که داسې وکړي نو د دغو کفارو له ټولۍ نه حسابل کېږي. ابن تیمیه وايي چي له دې نه دا په ښکاره معلومیږي چي دا کسان د اسلام له دائرې خارج او مرتد دي خو دوی به هیڅکله هم اسلام ته ضرر و نه رسوي. د الجزائر ځینو قبائلو د مسلمانانو خلاف له فرانسویانو نه کومک وغوښت، د مغرب مشهور فقیه ابوالحسن تسولي د کفر حکم ورباندي صادر کړ، همداسې فرانسویانو او پرنګیانو د مصر پر مسلمانانو حمله وکړه، شیخ احمد شاکر اعلان وکړ چې له دغو یرغلګرو سره که چا هر رنګه تعاون وکړ، هغه که لږ وي او که ډېر، دا په ښکاره مرتد او صریح کفر دی. په دې کې هېڅ عذر هم قابل قبول نه دی. په دې باره کې نه جاهلانه قومیت او نه هم شیطاني سیاست معتبر دی. دا تعاون که د افرادو له خوا وي او که د حکومت یا د قومي مشرانو له لوري، ټول فه کفر او په ارتداد کې سره یو دي. د ښځو سره یې نکاح ماته ده، لمونځ یې نه صحیح کېږي، زکات یې نه دی صحیح، تر دې چې یو رنګ عبادت یې هم نه صحیح کېږي، ځکه د عبادت لپاره ایمان شرط او دوی له ایمانه وتلي او مرتد دي. له یادو روایاتو نه دا خبره واضحه شوه چې د مسلمانانو پر خلاف له محاربو کفارو سره مرسته کول هغه که هر رنګه وي او هر قسمه عذر تراشي ورته وشي د اسلام له نظره څومره ناروا او خطرناکه خبره ده د الله او د الله له رسول او له ټول امت سره یو عظیم خیانت دی نو ځکه یادو علماوو ورباندې د ارتداد حکم کړی دی البته زموږ د احنافو مذهب پر داسې کسانو د ارتداد فیصله نه کوي علامه طحاوي رحمه الله د حاطب بن ابي بلتعه په قصه سره دليل نسي او مرتد يې نه بولي چې هغه هم د مکې د فتحې خبر کفارو ته ورکاوه خو په لار کې ګرفتار سو نبي عليه السلام ورباندې د مرتد حکم ونه لګاوه خو تر ارتداد را لاندې په اوله درجه فسق، ناروا او حرام کار دی. د داسې مسلمانانو حکم د کفارو په شان دی یعنی مجاهد ته یې وژنه روا ده ځکه کفار چې په ظلم مسلمانان بندیان کړي او د خپل صف په مخ کې یې را روان کړي په دې صورت کې د مجبوریت او اغترار له امله مجاهدینو ته روا ده چې پر کفارو حمله وکړي اګر که هغه مظلوم مسلمانان هم ورسره ووژل شي نو هغه مسلمانان چې په خپل سر او مال د محاربو کفارو نه په وسلې دفاع کوي د مسلمانانو جاسوسي ورته کوي، د متجاوز دښمن په دفاع کې خپل مسلمان ورور وژني، بندي کوي یې او هر رنګه تعاون ورسره کوي، نو د دغو مسلمانانو مرګ به بیا په کوم دلیل جائز نه وي او که د یرغلګرو په دفاع کې مړ شي نو په کوم دلیل به شهید ورته وویل شي او بالمقابل هغه مجاهد چې په ډیر سخت حالت کې د اسلام او وطن له حریم نه په خپل سر دفاع کوي څرنګه به د اسلام له قاموس سره سم دهشتګر وبلل شي بلکې نه بلل کیږي. که موږ فرض کړو چې مسلمانان امریکا ته ولاړ شي او هلته امریکایان په خپل کور کې وژني، تړي یې او له ازادۍ نه یې محروموي او نور داخلي امریکایان یې کومک کوي، جاسوسي ورته کوي، په سر او مال سره یې ساتنه کوي، نو هغه مقابل لوری امریکایان به دغو ته په کومه سترګه ګوري؟ له هغو افغانانو چې د کفارو سره په څنګ کې ولاړ دي، وسله واله همکاري ورسره کوي، دفاع یې کوي او یا په بله نوعه کومک ورسره کوي، له هغو څخه مو دا هیله ده چې ای زموږ مسلمانانو وروڼو! الله درته یاد کړئ، خپل سپېڅلی اسلامي تاریخ لږ وګورئ او د یهودو او نصاراوو دښمني د قرآن او حدیثو په رڼا کې ځانته معلومه کړئ. الله رب العزت فرمایي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بتانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ژباړه، اې ایماندارو! له تاسو نه خارج څوک رازداره مه جوړوئ، دوی ستاسو په بدخواهي کې یوه موقع هم نه ضایع کوي، د دوی د زړه خواهش دا دی چې تاسو په تکلیف کې یاست، بغض د هغوی له خولو نه ښکاره شوی او کوم عداوت چې د دوی په سینو کې پټ دی هغه تر دې ډېر زیات ده، موږ تاسو ته د علامو خبرې خلاصې خلاصې وکړې په دې شرط که تاسو له عقل نه کار واخلئ. ټول امت مسلمه پر دې مامور دی چې د الله د دین حفاظت وکړي، په هر وخت او هر حال کې به دا فریضه تر سره کوي او هر څوک د الله په مخ کې مسئول دی، کوم څه چې یې په لاس کړي وي او څه چې یې په ژبه ویلي وي او څه چې یې په زړه کې راګرځېدلي وي د هر څه جواب به د الله په وړاندې ورکوي.